د دې زنا د قران عظیم څلورمه حصہ شروع کیږي قران عظیم څلور حصے وو اوله حصہ سوره فاتحه نه سوره انعام پوری دیمه حصہ انعام نه کهف پوری او درې مایسه د کهف نه سبا پورې سلورم ایسه سوره سبا نه تر اخره پورې الله پاک هر حصہ چې شروع کړی دا هغه په حمد سره مصدر کړی دا فاتحه شروع کړی دا په الحمدلله هغه حمد سره اشاره کړل حمد دنیوي او اخروی دواړو ته په سوره انعام کې حمد سره شروع کړل حمد د ایجاد ته اشاره کړې ده پالتا سوره کاف نه شروع کړل نو الته حمد دنیوي او ایجاد د اشیاء ته اشاره ده دلته سوره سبا کې حمد اخروی ایجاد د شی ته اشاره ده او په سوره فاطر کې هغه محمد د مصدر کړي دي اشاره د ابقاء د حمد اخروی ته دا پنځه سورتونه دا مصدر شي دي په حمد سره دا په هر حصہ کې خپل مستقل یو مسله بیانې ده په د دې زینا مسله بیانې کې دوه مسلې بیانې غټې دوه مسلې دي یو مسله بیانې په مشرکین باندې رد کړي نفي د شفاعت قهري کوي په دې صورت کې چې په الله باندې څوک ضرور نشتی پاغه باندې څوک خبره په زور مناولې نشي او دویم احوال د قیامت ذکر کړي په تفصیل سره چونکه دو مضمونونه په دې حصہ کې بیانېدل نو اول مضمون نفی شفاعت قهری هغه په سوره سبا کې بیانې د دې وجنه سوره سبا هغه مصدر کړ په حمد سره دویمه مسله داغي مبدا په سوره فاتر کې د ددی وجنه هغه مصدر ک په حمد سره په دې اخیری حصہ کې تقریبا 81 یو اتیا سورتونه دي دي نه تر اخره پورې او دا یو اتیا سورتونه دا منقسم کړ دي ابواب ته او ل دې تقریبا دې کې دي دولس بابونه په اولنی باب کې درې سورتونه دي سبا فاطر یاسین دا اولنې باب دی او په دې کې درې سورتونه دي او په دې کې مسله بیانې کې نفي د شفاعت قهري رد کوي په دې کې نه په شفاعت قهري په ادله او عقليه او نقليه او وحيه او درې واړو سره په دې صورت کې پاغه من رد کوي د دې صورت رب د مخ کې سره په سوجو سره دی مخ کې صورت کې رد شرک مکمل شو او دایوي چې د لایق بلنې یو الله دی نو په دې صورت کې وی کله چې لایق د بلن یو الله دی دا مسله بیان شنو را شو الحمدلله حمد او ستاین اوس د الله وایا چرته د بل اله بل پیر بل چا حمدونه ونه وای دیم عام ربط مخ کی صورت هغه پر درې محصه وا او دا څلورم محصه شروع شو دریم ربط دا د مخکې نفي د مخکې حکم یو په اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او په اکرام داغه باندې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکرام او عزت او احترام نو دلته وی چې دا اتباع او اکرام به د څه نه شروع کړي نو ته په دې صورت کې نفي د شرک کوي چې اسنه چرته شرک کې نو شرک نه مخ واړوا پنځم ربط دا چې مخ کې صورت کې ترغیب او اطاعت د الله او د الله د رسول ته نو په دې صورت کې رد شدید دی په هغه کسانو باندې چې هغه مخالفین او معرضین دي د الله او د الله د رسول او داغو عذاب او داغو قبایح په دې کې ذکر کړي دعوه د صورت رد شبهات د مشرکینو په دې صورت کې به مشرکین او شبهات ذکر کوي پاغي برت کوي دارنګي دعوه د صورت دام د عجز د انبیا او د ملائکو د جنات او د بادشاهانو چې دا ټول الله ته محتاج سره دین چې انبیا دي بادشاهان دي فرشتي او جنات دا ټول الله ته محتاج د الها نه دي دو په الله باندې په زور خبره نشي مناوله خلاصه د صورت دا ده دا صورت منقسم دي سلور بابونو ته اولنې باب تر لسم آیات پورې دي اول په دې کې دعوه توحید په دلایل عقلی او سر ذکر کړي په 1 نمبر او 2 نمبر آیات بیا اثبات د قیامت پکې په قسم سره الله په قسم کوي د اثبات د قیامت لپاره په ځان په قسم خوري بیا به بشارت تخویف بشارت او تخویف پور کوي بیا به اثبات د صداقت د قران عظیم کوي په دلیل نقلی سره بیا په زجر ورکی منکرینو د قیامت او د رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت نه منکر هغه ته به زجر ورکی او په باب د آخري آیات کې او بیا تخفیف دنیوي ورکی الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض دا الله په اختیار کې دي نو له الحمد فی الاخره خاص اغلرم دا صفاتونه دي په آخرت کې چې کوم صفاتونه د خدای تو په دنیا کې دي دغه شان الله لپاره صفاتونه په آخرت کې دي ځکه په جنت کې به تمام خلق د الله صفاتونه وي د الله تعریفونه وکي په آخرت کې به تمام مخلوق د الله صفاتونه حمدونه وکي وهو الحکیم العلیم دا الله د حکمت والا دی او خبردار دی حکیم ولې وي ځکه چې تقسیم کوي هغه نو په حکمت کې هغه تقسیمار چاته دا غشیره سي په هغه شي چې نه نوځي په دې ځمکه کې و ما یخرج منها هغه چې راوځي د دې ځمکې نه و ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها ما يلج في الارض پس مګه کې څه نه نوځي باران شي هغه بس مګه کې پکې لاړ شي مړ انسان پکې سره خخ کی دانی تخمونه سره وګرځي غریز مکه د پکې لاړ شي ما یلج فی الارض وما یخرج منها اغه سچ راوزی د دې سمکینا اغه سچ د سمکینا راوزی تیغونه دي معدنیات دي خلق داسې سونه سمکینا راو بس باران راځي برنا د نور د سپوږمۍ رڼا راځي د برنا وما يعرج فيها اغج خيجي اسمان ته اسمان ته څه خيجي دغه ملائک چې راغلي واپس خيجي برا دارنګ چې څوک نیک عملو کې نه عمل الله ته هيږي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح دی الله ته د عمل صالح او د برخیږي کنه او اثبات د قیامت کې په قسم سره الله پاک قسم چې په ځان خړلې د قیامت د اثبات لپاره درې ځایونه دي سوره مریم سوره یونس او سوره سبا دا درې ځایونه دي الله په دې کې په ځان باندې قسم خوري چې دا قیامت دا یقیني دی او راتلونکی دی وقال الذين كفروا وی هغه کسان چې کافر دي لا تاتین الساعه ناراضي من ته قیامت قیامت راتل ماتل نشتی قول و پیغمبر بلا ها ورب زما دې په خبر رب قسمی لتاتینکم خامخ راضی به د قیامت تاسو ته دا قیامت یقیني نه دراتلو ولري عالم الغیب عالم دی الله په ټولو غیب باندې په ټولو غیب مغیبات منی الله ته ټول علم دی داش لا يعذب عنه مثقال ذره نشي پټې دلې دا غنا په وزن دی یو ذری باندې زره خصونه مخکې خردل ویل و زره وی د دې الله نه په وزن په اندازې دی یو ذری څه شي نشي پټېدلې څه دې کې فس سماوات ولا فل ارض نه په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې الله نه څه شي نشي پټېدلې ولا اصغر من ذلك ولا اكبر او نشته دی وړي کې د دین ولا اکبر نه لوی الا فی کتاب مبین مگر په کتاب کار کې دی کو وړي کې شه دی زری نه وړي کې هم دی او که غټ ست به ټول باندې عالم سوکت الله او هدایت الحکمت ولا سوی ابطال الجزء لا تجزا او دلته سوی اثبات دی جز لا تجزا دلته هغه جز لا تجزا ثابت دی چې الله په یو وړ کې نه وړ کې شي هغه ذره ذره څه ته وي د نور دا یو کیرن غونې چې رادن دي شي کنه کوړتا رڼا لګ رادن دي شي او په هغه رڼا کې سړی ورته داسې ګوري کې نری ذرات ښکاري دغه تیلیکی کې ذره دغه ذری منی الله عالم دی بیا هغه شی د دې ذرې نه وړي کې او که غټ وي نو اثبات د جز لا تجزا کوي د دې وجه نه بعض شيوخ زمونږ هدایت الحکمت چې دی هغه زلال الحکمت دی هدایت الحکمت نه دی پکار د چې اثبات د جز لا تجزا کوله ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ګور مخکې سوره یونس کې هغه کې لا اصغر هغه اصغر ویل مفتوح ویل دته یو لا اصغر من ذلك ولا اکبر دا مرفوع ویل ویل وې ځکه دا لا چې دې کنه د کله کله اسم مرفوع راځي کله منصوب راځي دوړ ته اجازه ده چې څنګه اسم راغی نو الته منصوب راغلی بعضی وینا د اصغرو د عطف په مخ کې مثقالو باندې چې باغی عطف شناغه مرفوع دای مرفوع راوړو او سو کوینا الت لاین فی جنسو پس دې کې یونس سورۃ یونس نو ځکه الت منصوب راوړو او دته دا مشابه بلیس دی دا الله مشابه بلیس او مشابه بلیس دا اسم سی مرفوعی ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات دې د پر اپد لور کیا کسان ته چې مان راوړ دی عمل کوي په طریقې د پیغمبر الله وی دې د پر چې بدلور کوم هغه کسانو ته چې مان راوړ عمل په طریقې د پیغمبر کوي اولائک لهم مغفرة ورزق کریم دو د پاره د بخشش او رزق د عزت والا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم هغه کسان سعوا فی آیاتنا چې کوشش کوي په آیاتونو زمون کې څه کوشش کوي د دې د باطلوالي کی کوشش کوي سعو فی آیاتنا یعنی فی ابطال آیاتنا کوشش کوي په باطلوالي د آیاتونو زمن کې یا سعو فی آیاتنا کوشش کوي په آیاتونو زمن کې معاجزین په داسې حال کې چې مقابله کوي دا غي سره معاجزین عاجز کون کی مطلب څه مقابله کون کی مخکې مونږ ویلو کنه دا باب مفاعله نه دی او باب مفعله کې صدور د فعل د دواړو طرف نه معنا څه مقابله نو معاجزین په داسې حال کې چې دوی مقابله کوونکي زمنګ د آیاتونو کوشش په دې کې شروع کړل چې په څه طریقې سره دا قران آیاتونه کمزوري کو د احکامات کمزوري کو اولئک لهم عذاب من رجس الیم دغه کسان لر عذاب دې مې رجزن علیم د صح عذاب درناک نه ګور من رجزن عذاب علیم من رجزن علیم من سره اشاره وکړه اقسام د عذاب ته ځکه دا من راوړو د قسم قسم عذابونه دي د الله نو من رجزن علیم نو تقسیم د عذابونو وکړه ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك اوس الله یو دلیل نقلی ذکر کوي چې ګوره دا قران عظیم خو یو حق کتاب دی دا خو رښتینی کتاب دی او ګوره مخکنی په علما چې کنه هغه د دې تصدیق کړو يهودو نصاراو هغه ایمان راوړل په دې باندې ويرى الذين اوتوا العلم يرى په معنا د عقيده دي عالم عقيده ويرى الذين عقيده ساتيا کسانو تل علم چې علم د توحید هغه تور کړی شوی دی هغه څوک دي يهود علما چې هغه ایمان هغه راوړل الذي انزل اليك من ربك هغه کتاب چې نازلېږي تا ته ستاسو رب طرف نه نو هغه په ایمان راوړل هغه هو الحق دا کتاب حق دی ويهدي الى صراط العزيز الحميد ويهدي او هدایت کوي لارې د زورور ستایل شي بادشاہ ته دا داسې کتاب دی یو خو حق دی دویم دی لار خي الله طرف ته سړی الله طرف ته بوزي يهدي الى صراط العزيز الحميد عزيز وی ولی مخکې هغه کوشش شروع کړو معاجزین چې موږ د آیاتونو د قران کمزورې کو نو الله وی العزیز دا سو کمزورې کولې نشي ځکه الله دې کنه غالب دې سره ور دې دا غو دا خیالو چې کله من کمزورې کو دا قران عظیم نو د تعریف او ستاینې به ختم شي نو الله الحمید دا ستایل شوی ذات ته دا ستاینې څوک نشي کوموله چې داسې خلق ته چې پیغمبر پوری استهزاء کوي هغه پوری ملنډي کوي الله زجر ور کوي وقال الذين كفروا كافران یو بلتا هل ندلكم على رجل ایا اوخه مونږ تاسو ته داس یو سړی نو ربي حکم چې هغه سړی خبر ورکوي تاسو ته ينبئکم چا خبر درکوي تاسو ته یو سړی تاسو ته خیم چا خبر ورکوي تاسو ته د څه شي اذا مزقتم كل كل ممزق کله چې تاسو زری زری شي په کامل زری زری کېدو باندې پوره زری زری شي نو من تو انکم لفی خلق جدید خامخا تاسو به په پیدایش نوي سره ګور علی رجلین وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سړی وی او ناشنا سړی مجهول ذکر ک فلان کې دو پیجند دا ولې داسې وی استهزاء کوي استهزاء بالرسل چې داسې یو سړی دی هغه داوي دا چې کله تاسو ختم شئ تاسو دا جسم بالکل ختم شي زری زری شي خاوري سره خاوري شي بیا به تاسو ژوند کیږئ دا غو تعجب کو چې دوباره ژوند نشته نو افترا علی الله کذبا ام به جنہ افتر علی الله ای جوړ کړی دی د په الله باندې درو قصدن ام بی جنہ یا پدمن لیوان توپ دینو دا دروغ وی په بیرا دی دی دا دروغ بیرا دی وی او کنه قصدن وی افترا علی الله افترا اصل کیو افترا د حمزه د استفهام پرې خو دا حمزه وصل تل لرک نو افتراش افتر علی الله کذبا اوس دا مزاح کوي آیا جوړ کړي د پاله منه دروغ قصدن چې دا قصدن دروغ وي ام بی جنت یا په دمنه لیونتوب دی نو دا دروغ دی وی به ارادي د اراده نشتی یعنی یتکلم بما لا يعلم دا څه خبرې کې چې دته دغه علم نشته بس خلینه چې سره له خبرې د من چې تلیوان توپ غالب شه دي بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد الله جواب ورکړي بلکې هغه کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې فل عذابي دو دی په عذاب کې او ضلال البعید په گمراهی لري کې الله وی تاسو چې پیغمبر دروغ وي نو تاسو منی به الله تاسو د الله عذاب راکړي او تاسو حق ته نشرات لې تاسو د حق نه ډیر لري تلې گمراهی کې افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشا نخسف بهم الارض الله وی ګورا الله به تاسو له عذاب راکی نو هر طرف نه تاسو د الله په ګیره وی حاته کیای الله کو غړی تاسو د هر طرف نه عذاب را کولی شي نو الله افلم يروا اې دون نګوري الا ما بین ايديهم اغه ستا چې مخکې دي د دون او ما خلفهم هغه چې رسو د دون دي ما بین ایدیهم وما خلفهم من السماء چې هغه اسمان او زمکه دي ما بین ایدیهم مطلب څه چې مخ ته ګوري سړی داسې نو اسمان سړی تخکاری او ما خلفهم مطلب څه روسو طرف ته زمکه ده سړی چې کته وګوري زمکه ده یعنی کبره ګوري نو اسمان دې کته ګوري زمکه ده دارنګه مخ ته رستو هر طرف ته چې ګوري نو تد الله په حاته کې الله په حاته کې راګر شوی نو الله ان نشان نقص بهم الارض که او غواړو مونږ الله نو خخ په کودل را مونږ پزماګه کې الله یې که زه غواړم نو زه به خخ کم په دې زمګه کې او او نسقط علیه کس علیهم کسفا من السماء یا براو غرزو من په دمنې یو ټوټه د اسمان نه کسفن د کسفتون جمع ده یو ټوټه به د پرې نه راو غرزوم په دوه منی د اسمان یو ټوټه و پیراشي تاسو خدای الله حتی کې الله راګیر کړی تاسو ول پیغمبر ته پدې را دی وای د دې زینت دویم باب دی او په دې کې حالات د سليمان عليه السلام داوود عليه السلام او د جناتو ذکر کوي او دفع د شبهاتو کې کوم شبهات چې واردېږي وی کنه چې داوود عليه السلام دومره کارونه داغه د لاس نه صادرېدل وس پنه داغه په لاس کې نرمېدل دارنګي ما غرونه او مارغان دغه تابع کېدل دا دغه قدرت وکنه دا خو هغه لوی قدرتونه نو دې بګن زمنګ سفارښتونه کې د قدې زمنګ سفارش کړي زمنګ شفاعت بده کې په الله باندې خبره مناوي نو الله وینا نه داوود علی السلام عاجز دی هغه ما ته محتاج دی بلې تمام سيزونو کې ما ته محتاج ځکه آتینا مننا دا ټول دا ذکر کوي هر څه الله یې مال ور کړی دي دویم سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام هواګانی تابع وي پیریانی تابع غټه بادشاہي ول الله ور کړی و نو دوی کور څومره قدرتونه په لاس کیو نو مطلب دا شو چې دې بم زمنګ سفارش کې دې شفاعت کولی شي کنه قیامت پر دې دریم جنات دو عالم الغیب غنل چې دا جنات ته وګوره یو سات کې دل یو دلته نو بل سات کې بس دی نو دو به زمنګ سفارش کوي الله ټول دغه عجز ذکر کوي په دې باب کې او دارنګ بیا به واقع د سبا ولو ذکر کوي چې ګوره سبا والا ته پیغمبران لاړل مثلا ورته بیان کړه غو نه منله نو الله پاغو من عذاب را وسول هغه ناشکری وکړه اوس واقعا د داوود علی السلام ذکر کوي ولقد اتینا داوود منا فضلا یقینا ور کړو مونږه داوود علی السلام ته د خپل طرف نه فضل مهرباني فضلا غرواله اتینا الله مونږ ورته ور کړو دا خپل په اختیار کې سنو من نا زمنګ د طرف نه الله وی فضلا یعنی فضلنا علی الغیر من په نورو خلقو په باز خلقو باندې دله فضیلت ورکړو هغه فضیلت سو نبوتو هغه کتابو دله ورکړو یا جبال او بی ما هو الطير یا جبال او بی ما قلنا او منګه اے غرونو او بی ما هو تسبیح وای سره ددنا تعویب څه ته لیکيږي تعویب اصل کې لیکيږي راګرځیدو ته رجوع ته خو دلته تعویب نه مراد څه تسبیح ده نو یا جبال او وی بی اے غرونو تاسو تسبیح وای سره د داوود علی السلام او والطير وسخرنا له الطير او تابع کړو موږ د لپاره مارغان ګوره اشاره ستا چې غر ته وګوره څومره سخت شي دی په یو ځای منی منجمد ولاړلې الله پاک هغه د داوود علی السلام تابع داوود علی السلام به سبحان الله نه غبوي مارغانو ته وګوره وړ وړ مرغې دي هغه دي او په یو ځای خو هغه نه ساری کنه کله دلته کله دلته کله یو ځای کې بل ځای لیکن هغه مارغان الله داوود علیه السلام تابع کړی وي او دریم وعلنا له الحديد او نرم کړی موږ د لپاره وسپنه څنګه مو نرم کړوي کطین المبلول پشان دا خټلم دی یا پشان د اوړو داسې مول نرم کړو دا اوسپنه تاولې به دغه شان ځکه داوود علی السلام داغه jihad سره ډیر زیات محبت و دارنګ داغه دا یو خبره وا چې هغه وی ز ارش مثال په تور کوم خراس کاکته زما چې هغه زما د لاس ګټي زه د بل چا څه شی ونه خورم نو د خپل دا کار کاوه زغری به جوړولې او دا اوس پنی ورته الله نرمي کړوي نو الله وی ان اعمل سابقات وقدر فی السر دی چې جوړوا پورا زغری سابقات زغری خو زغری جوړو کامل زغری جوړو کته وی خپوري پړکو پوري وقدر فی السرد اندازه ساته د هغه کړه یو ځای کولو داغه اندازه ساته قدر فی السرد اندازه کو پا کړو کی د کړو په یو ځو کولو کی څنګه اندازه کو باز وخت کړه چې تکټه جوړ نه کی چې یو کړه کټه دا بل وړه دا ذکر ازغری بچ جوړول کنه دا بداسې لکه زنجیرونه دا زنجیرونه فقط دستلیو انسان باندې منځ منځ کې بیا نور راغی نو به بل سره نختي نو هغه باندې به تور گزار کوم نو پکې بنه لګي غشه به دی وښنه پکې بنه ته نو داوود علی السلام تعالی یو قدر په سر دی اندازه کو په کړو کې چې دا کړي چې تکټي جوړې نه کی یا ډیر وړي جوړې نه کی ولې ک ډیر وړي جوړې شوې نو بیا بس غره درنه شي کنه نو نه ډیر وړي او نه کټي یا وقدر اندازه کوه د دنیا په دې کارون لا ټول وخت دې لمو ور کوه بلکې دا کاروم کوه لږ وخت نو اخرت لپاره کار کوه واعملوا صالحا عمل کوئ نیک انی بما تعملون بصیر یقینا تاسو عمل لري دن کما نو الله ګور داوود علیہ السلام عاجزو هغه کې اختیاغل اختیارات ما نه ور کړی دا کوم سامان کوم کارونه چې هغه کول الله دا زما په حکم ورکول ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر اوس د دې زنه د سليمان عليه السلام واقع ذکر کړي الدفع د شبهه د مشرکین کوي هغه د خیال سليمان عليه السلام برابرې چې سليمان عليه السلام به زمونږ شفاعت کوي ځکه سليمان عليه السلام هواګانې داغه تابع پیریان داغه تابع هر شی داغه تابع وو لوی بادشاہي ول الله ور کړی و نو دومره غټ بادشاہ سره د پیغمبرانو الله به دې زم خبره مناوي کنه شفاعت قهري ورته وي په الله باندې په زور خبره مناول نو الله غو واقعیت اشاره کوي چې سليمان عليه السلام دی خو پیغمبر دی دا هر څه چې د کول نو الله به اذنی دا زما په حکم کول دا د هغه خپل اختیار سنو نو ولي سليمان الريح غدوا شهر ورواحها شهر تابع کړي و منګه سليمان عليه السلام له هوا غدوا شهر مزل د سبای داغي یومیاش ورواحها شهر او مزل د مازیګر داغي شهر یومیاش چې سار بروان شو د دمشق شام نه بروت نو استخر یو علاقه واغه تبراغه نو د استخر او د شام یا د مصر په منځ کې یو میاش مزل دی بیا دل چې خلق راضي پاسونو او خانو منی نو د باغ یو میاش مزل پس کې وو سار نه ما قرمه پوري او بیا به د استخر نه را روان شو مازیګر مازیګر ما خام له برابر سره ته کابل ته نو کابل کې به شپه وکړه سار ملو بیا ته نو دا کابل چې دام یو زوړ خار دی نو الله وی ګوره هغه میاش هغه د هواګانې د ارس علماء تابع کړی وي بل چانه وی تابع کړی او دا څه کوي واصلنا له عین القطر واصلنا له او بيولي من د لپاره عین القطر هغه چینه د تانبه دته تانبیر ډیر ضرورت وو ځکه مختلف سيزونه به تینه جوړول ورپسې راځي چې پیریانو به داغونه مختلف مختلف سيزونه جوړول نو ځکه الله یې ماده لپاره بولی وا هغه چې نه تانبیر و من الجن من يعمل بين يدي باذن ربه ومن الجن او د پیریانو نه من یعمل باز هغه چې هغه به کار کو بین یدی مخ مخامخ د باز پیریان الله باز پکې داسې ما تابع کړیو چې هغه به کارونه کول د مخامخ خو به اذن ربي په حکم درب ددا ګور اشاره ستا چې د سليمان عليه السلام بادشاہي په جادو نه و د سليمان عليه السلام بادشاہي په غوتای مننه چلی دا لکه اوس نن سبا خلق چې غوتای په کوته کی کنه و سليماني کانی راک سليماني کانی سره کی چل کای و دې کې سره بادشاہ کیږي مالدار کیږي یو په دې کانو کې د فیروزه فیروزه کانی او داغي کلر داسې لکه آسماني کلر ته نږدې یا داغې نه لږ تیز دی دغه شان غوڼه دی ازرق چې ورته وي بلو ورته وي داسې کلر دی دا فیروزه اکثر شیعاګان په ګوته کوي او نسبت دی هغه ابو لولو فیروز ته چا چې حضرت عمر رضی الله عنه شهید کړو نو زمون اکثر سنیانو په ګوته منو مقه سینا قامي اچولې شیاګانو په ګوته وګور دغه وي دغه ازرق کلر والا لکه څنګه چې دا ډک دغه دی دا څه کلر دی دا څه تیز کلر دی دغه نو اکثر سنیانو دغه قامي پکې اچولې ګوته په ګوته کړی دوی ته پته نه دوی خو نادینستا تور مندا چولی خو دا خو شیاګان هغه ته نسبت کوي کنه ځنې ګټې کې دا سليماني کانې دي بعضی پکې نور کانې چې دې کې خیر برکات دې سره سړې مالداریږي نه نه ودې کې مالداری نشتی ګټې د وجې د ضرورت نه په ګټه کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ګټه کړوا خو پای کې مهر جوړ کړو د اغل نفس جواز ثابتيږي هغه د سپینو زرو مقدار دی د مقدار نه بنه زیاته وای دارنګ د سپینو زرو نه علاوه د بل شي غوتای خو سړو د پر بالکل حرام ده د پیتلو او د وسپنې د خو زنانه ولوم مخنه ده د سترو زرو سپین زرو د خزي خزي په کوته کول شي سړی صرف د سپینو زرو هغه یو غوتای بعضی سړو ته ګوره شپږه ته غوتای په کوته کړی دوا درې سلور دا غوته په غوته کړي ابه چې په غوته کې په خیراس غوته کا نو په ګس تاسو په غوته کړي دوه خاصه مهر نه لګي نو په کوم ځای اباز پکې د خپل غوته په کومه چولي ومن الجن من يعمل بين يديه ا د پیریان نه داسې کسانو چې کار به کو مخامخ د سليمان عليه السلام به د ربي په حکم د رب ددا ومن يزغ منهم عن امرنا نزق من عذاب السعير ومن يزغ چې څوک په کوک شو د دوینا عن امرنا د حکم زمنګنا د دې پیرانو کې بدا سرال چې د سليمان عليه السلام حکم به ونه منه دغه د حکم خلاف به وکړه نو نزقو من عذاب السعير او بس کومنګه غتا عذاب سعير د اور لمبو والا الله یې فرشتي ورته ودرولې وي داغو په لاسونو کې د اور چاپکونو نو چې کوم پیری به سرکشي کوله بدمعشي به کوله کار به نه کو سليمان عليه السلام خبره به نه منله نو هغه به پاغه اور چابک سره به و سزا به ولور کوله داس د دې وجنه ټول د سليمان عليه السلام الله تابع کړیو هغه سرکش وکه غیر سرکش تمام یا ملول لو ما یشاء من محارب جوړول به دلرا دی سليمان عليه السلام لره ما یشاء سب چاغه غختل د ورته دا جوړ ک جوړول به لګیا باغه من محاربه داغه جمعات قانون عبادت قانون محارب جمع د محراب عبادت خانی ته وي ځکه په بنی اسرائیل کې بداو چې نیک سړی وو نو هغه به جمعه جدا سي جوړ کړ د عبادت لپاره په کور کې اس جدا سي بوله جوړاو نو سليمان عليه السلام په هغه عبادت خاني جوړولې لکه بیت المقدس په جوړ کړو کنه هغه عبادت خانه وکنه من محارب د محرابونو نه محارب جمعات خانی عبادت خانی وتماثيل او جوړولې به نمونې دا بات کارای تماثيل نمونه نقشه ډراینګ دا به مخکې جوړاو کله به بلډینګ څه شی به جوړو کنه اول به دو نقشه جوړه یا تماثيل جمع تمثال معنی څه دو به جوړولې سپیندریانې سپیندریانې پیژنې دا د غرونو د بوټو د ونو دا به سړې پاګه کې ماهرې کنه هغه په دې دیوالونو یا اس عام دغه منی جوړي بعضی خلک تصویران جوړي دلته تماثيل څه معنا تماثيل مطلب دا دی چې دغه سندريانې به جوړولي او بعضی مفسرینو جوړ لیکلي چې نه دا فوټوان به جوړول د دو په دین کې جایزو د سليمان عليه السلام په دین کې چې هغه به د نیکانو بزرګانو د انبیاو د هغه تصویران به جوړ کړو نو هغه به بیا خپل په عبادت خانو کې کې خدل چې دا موږ له تبرک راکې او موږ له مزه راکې نو دا هغه په دین کې جایز دی حالان کې حدیث د نسائی د پاغه کې رد راغلی په دې معنی چې اولایک اذا ما تفیم الرجل الصالح کله په چې په دوه کې یو نیک سړی مړ شو دی بنی اسرائیلو بنو علی قبری مسجدا وصوروا فيه تلك الصور نو دو بس وکړه یو جمعات به په قبر باندې جوړ ک او داغه تصویران به وښکل او هغه تصویران به راوړل په خپل عبادت خانو کې به کې خدل یا به خپل په کورونو کې کې خدل نو اولائک شرار الخلق عند الله دغه چې دا د الله پر ډیر بد خلق دغه شرارتیانو شر نو دا هغه نه خو من راغله نو سليمان عليه السلام داسې نه کول د تماثيل معنی دا ده چې سندريانې جوړولې یا نمونی جوړولې نقشې جوړولې وجفان کل جواب جفان جمع جفنتون دا ویل کېږي غټ غټ خانکونو ته غټ غټ خانکونه سی به جوړول او دا غټ خانکونه دې د پاره ځکه غټ غټ فوجونه وو د سليمان عليه السلام چې روټي خوري پاږي کې غټ خانکونه اشاره دې ته چې یو ځای روټي خوري اگر چې د جدا ډوړې خوراک اجازه هم شته جدا پرېټ کې لیکن غوړه دا چې یو ځای خوري بيول یو موږ د لپاره غ چینه تامبي تامبي چینه وداولي هغه نه د سيزونو جوړول کنه دا غټ غټ خانکونه جوړول دا غټ غټ دیګونه جوړول وقدور راسیات قدور هغه دیګونه راسیات چې په ځې پراتو په ځې پراتو مضبوط په ځې پراته دومره غټ غټ دیګونه بو دنګ دنګ لکه دیو پیر باره کې راځي کنه دی هندستان کې یو پیرو وی داغه کرامت د مشرکان ذکر کوي وی داغه لنګر کې بچي دیګونه پخېدل کنه نو دومره غټ غټ دیګونه وو چې خلق ورته پرچنګې ولا کوله بر به پکې سمسې ولا د برنه خلق به تعجب کو واقعي دا کرامت و داغه مطلب دا نه و چې دا دیو ورته لاندې خو دو په دې دا مطلب هغه مطلب دا و چې د دیوی پرانا به پخاو شپې به باندې کړل کنه دا که اوس چې وطن کې یاد سې کې خلق دیګونه پای کې بجلی خونه تاسو څنګه پاخ کړه ویمن په دیو پاخ کړه من په بیټری پاخ کړه یعنی د بیټری پرانا پاخ کړه د منبتې پرانا پاخ کړه نو دلته دوی یو داغه پر دغه منی په یو منبتې منی نو قدور الراسیات هغه دیګونه په زیمنه پراته چې حرکت پر نه شور کول دومره غټ غټ دیګونه بو اعملوا آل داود شکرا ګوره دا ټول ارسو په الله اعملوا الله ما ورته حکم وکړي چې کار کوي عمل کوي اے اولاد داود علیہ السلام شکرن د شکر کولو شکر او باسه عمل د شکر کوي چرته نه شکرونه کوي ولی قلیل من عبادی الشکور لګ دی په بندکانو زما کې شکر گزار د الله شکر ډیر کم وباسي کنه وقلیلا ما یؤمنون وقلیلا ما یؤمن لک خلق ایمان راوړي واکثرهم لا یعقلون اکثر سي گمراوي واکثرهم زیاد گمراوي زیاد بیلاری وي زیاد قمقل وي كم عقل منوي نو قليل من عبادي الشكور شكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض سليمان عليه السلام بيت المقدس جوڑو نو بیت المقدس نسائی کې حدیث دی چې هغه تقریبا کمپلیټ شو لږ ډیر کار پکې پاتې شو هغه فینیشینګ چې ورته وي اخر کې هغه پاتې نو هغه باندې دوه کاله لګېده او دا کار ټولو پیریانو کاو سليمان عليه السلام پسې الله استاد راولي د مرګ استاذي د هر پیغمبر پس چې استاذي راشي د مرګ کنه نو هغه نه روح داخل ډایرک نه اخلي هغه ته وایي چې زه الله را لګلم دنیا خو خیر او آخرت نو هغه زه آخرت خو خو ما الله لبوزه سليمان عليه السلام چې فرشتہ را لاس تاج راغی ملک سليمان عليه السلام ورته د بیت المقدس پاتې دی دو کاله نو هغه وی چې الله یې زبر دا کار کوم دا په ما باندې دی بس ته هغه ځای کې ودرېږه او لخته لاس کې واخره پر لخته من ځان راټینګ کا نو سليمان عليه السلام ودرېد او لخته من ځان راټینګ کا سليمان عليه السلام نه روح وخت سليمان عليه السلام یو کمره جوړه کړو د شیشې د بیت المقدس ته مخامخ نو دې پیریانو شیطانانو چې دا وکړه چې دا خو بادشاہ موږ ته ولاړل نور کله به دوه اته غنټې کار کاو کله به 12 غنټې کاو نو بیا 24 غنټې کار شروع ځکه بادشاہ ولاړ دی کنه کله چې د قوم مشر یا بادشاہ سړی ته ولاړی چې سړی ته یو فورمین ولاړی کنه نو دا مزدور سر دې شي چتولې او چې بیا بادشاہ ولاړی سليمان عليه السلام ولاړلې نو بس دور ورځ شپه لګیا دي کار کو نو هغه دوه کالو کار په یو کال کې وکړ الله کې ته اشاره کې فلما قضينا عليه الموت هر کله چې فیصله وکړه موږ په دې سليمان عليه السلام باندې مرګ ګوره که دې اختیار منوي د د پلاس کې اختیار وي نو په دې مرګ راته د د من خو مرګ راغی بیا ګوره ما دلهم علی موته خبر نکد د په مرګ باندې هیڅوک الا دابت من الارض خبر نکړ د په مرګ الا دابت الارض مگر هغه چینجی د زمکه خبر ور نکړ د د مرګ مگر هغه چینجی د زمکه هغه څه شو وینا تاکل من ساعته چې خوړلې هغه سر د لختې ده د سلیمان علیه السلام چې کومې لختې منځان را ټیک کړو نو هغه وین راغله د هغې سر یې خو نو سلیمان علیه السلام فلما خر ارتاو شو سلیمان علیه السلام کله چې سلیمان علیه السلام ارتاو شو نو تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين دینه مخکې پیریانو دا خیال خپل برابرې چې موږ عالم الغیب یو موږ سره علم دی ځان به غوړه حسابو نو دوه کال یو کال پورې لګیا دي کار کوي او پته ورته نه لګي نو الله فلما تب... فلما قر تبينت الجن تبينت الجن کار شو حال د پیریانو پیریانو ته ښکار شو حال د پیریان پیریانو ته الله کانوا یعلم الغیبا کاش که چرته دو پوی دی په غیب باندې ما لبسو فی العذاب المهین نبوی سار شوی دو په دې عذاب ذلیل کې 24 غنټې لګیا دی او کال نه کار کو من ته څه پته چې سليمان عليه السلام مړ دی ارمان دی د دین مخکې خو زمنګ دا خیالو چې منګ نه په پټو باندې پویګو سرکشو کنه یا دوی معنی دا ده فلما تبي فلما خر تبينت الجن تبينت الجن للناس خکار شو حال د پیریانو خلقو ته عام مخلوق ته ځکه عام مخلوق دا وسم باز دا وي چې پیریان عالم الغیب دي بعد ځینې په عبادت کې پیریانو او ورته پیریانو ماماګانو پیریان ته ماماګان وی کنه پیریان ماماګان نو ګوره فلما خر د پیریانو حالت چاته معلوم شو عام انسانانو ته چې ګوره د انسانان د پیریان چې دوه په غیب نه پويږي عالم الغیب نه دي ولیک عالم الغیب نه په دې ذلیل عذاب کې بنو نو رد یو که په پیریانو په علم غیب باندې او باز روایتو کې راځي چې سليمان عليه السلام د الله نه سوال وکړ چې یا الله د دې خلقو دا عقیده ده چې دا پیریان په غیب باندې پويږي نو یا الله د دوی د عقیده ختمه کی نو سليمان عليه السلام الله ودرو یو کال غو کړول الله دا پیریان نو دا ښکارو شه پیریانو ته چې دو په غیب باندې پويږي دا خبره ښکارو شه مخلوق ته عام انسانانو ته چې دو په غیب باندې پويږي الله كانوا يعلمون الغيب کپوی دې دو په غیب باندې نو مال به سو بلا عذاب المهين نبوي سار شي په عذاب سپک سپک کې ذلیل کې لقد كان لسبع في مسكنهم آيات جنتان عن يمين وشمال اوس د دې زنه واقعا د سبا ولو ذکر کړي دا سبا ولا کوم سبا ولا هغه کوم چې د بلقیس سبا دی خو لیکن دا د هغې نه ډېر رستو دي ډېر وخت رستو ځکه د هغې په وخت کې هغه ټول ایمان راوړه د سلیمان علیه السلام د بادشاهي لاندې شو بیا هغه نرستو دا به سرکشش بدمعشان شو بیا دا سبا دا په یمن کې واقع دی صنعا کې صنعا اوس یمن دارالخلافه ده هغه صنعا دا غینه درې ملا په فاصله کې درې فرسخه په هغه ځکه معارقین هم د معارب په هغه ځای کې دا سبا واقع دی او دې سبا والو د دو د قبيلي نوم سبا او د قبيلي نوم په یو مشر باندې خو هغه مشر نوم سو سبا او داغه باره کې راځي چې داغه شپک ځامن شپک ځامن د سبا نوم سبا بن عبد الشمس بن يشجب بن عرب بن قحطان اوس په عربو کې یو قبيله د قحطانی ورته وي قحطان نو دا سبا د د پاولات کې دا د د قحطان پاولات کې نو دا عربو د غزې کې چا باندې او د د شپک زامنو دا لس زامنو شپک لړ شام ته او سلور دغه تابات او بل روایت کې راځي چې یو دغه زینه لړ عامر ابن عامر هغه لار مدینه کې آباد شو او په مدینه کې هغه وخت خلق نو بیا مدینه هغه آباد کړل نو مدینه نوم په هغه وخت کې یسرب هغه وخت نه دا یسرب دغه شانو نو هغه الته مدینه آباد کړه دی خلق من الله ډیر احسانات انعامات کړیو د دوه داسې ملکو چې یو سړی سره بس پګه وکنه یا بس بیماری و چې دی خار ته به داخل شو دی ملک ته ثباته هغه سپګي دغه سيزونه به الله مړ کړتل په دې کې مار لړم دانو دي کې هر طرف ته باغونه خوراک کاک ډیر طاقتور ابو هوا وا که څوک مریض سړی ورته داخل شي صحتمن بش داسې علاقه وا دو ته الله دیار لس پیغمبرانو لېږل یو روایت کې دیار لس پیغمبرانو ورته تل دو دغه پیغمبرانو ناشکری وکړه الله غ واقعیت اشاره کې چې وګوره سبا ولا او رب تم د مخ سره ده چې مخکې وګور الله غټه غټه بادشاہي ذکر کړي بادشاہي د سليمان عليه السلام بادشاہي د داوود عليه السلام هغه شاکرین عابدین بندیانو او خو ډیر شکر گزارو او دو ته وګور لکونه مالدار لکونه مال ول الله ورکړل داغو په نسبت او دو را پاسینا شکر کی د الله خبر نه مني لکه اوس هم بعضې کسان که نه دغه مال ور سره وشي مال دولت ولا الله ورکړي نو دې ناشکري د الله شروع ګوره شکر یوازې دا نه دی چې صرف په خلی الحمدلله و شکر عملی پکار دی ستا زړه صفا پکار دی چې زړه دې ګنده دی په زړه کې دې خناس دی خلق ته بغض حسد دی روان دي فساد کول دا شکر نه دی ځکه الله د مخلوق ته عیال ویل خپل نو چې ته د الله عیال سره بدی زړه کې هغه ته بد ګوري نو کته سره ډیر مال لري دنیا ډیر ثروتونه یې در سره دا بی فیدی دي کیدې شي دا استدراج نو الله یو ګره هغه غټ غټ بادشاہان هغه شکر گزارو ادا الله غونه داغه په نسبت کمزور خلق هغه د الله نه شکرو لقد كان لسبا في مسكنهم آيات یقینا هو د پاره د سبا والو په کورونو داغي کې آیاتن دلیلونه د توحید الله وی جنتان یان یمین و شمال باغونه عن یمین خي طرف ته و شمال نو ګس طرف ته ورته جنتان څخه تسنیر راوړل دو باغونه نه وو د تسنیه د پاره تکرار ده بلکې د ډیروالی ده چې ډیر باغونو تعبیر د تسنیه اشاره ده ست چې ډیر باغونو دینه غیر چا پیر ټول باغونو هر طرف نو الله یکلو من رزق ربکم واشکروا له خورئ د رزق پر ربنا او شکریا ادا کوئ د الله وشکرو له شکریا د الله ادا کوئ رزق الله را کوم د الله شکریا ادا کړه اشاره دیتا چې کله در باندې الله احسانو کی کنه یو نعمت دل در کی نو په شکریا و بس الحمدلله وای تر دې پورې چې وبدې اوس کړه الحمدلله د خپینه د غنم وکړه الحمدلله صحت دل الله رک الحمدلله هر وخت به الحمدلله وای بلده طیبه ورب غفور بلده طیبه خار تاسو خار تاسو د ډک ته د مزونه بلده طیبه خار زرخیزه دی د مزونه ډک ته ورب غفور او رب مهربان دی الله مهربان دی نو راشه د دې الله شکر او باسه کنه نو فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم سيل العرم الله فاعرضوا نو دو مخواړو د توحید د الله نه پیغمبران ورته لاړل او مسله ورته بیان کړه نو دو څوکړه د پیغمبر د خبرونو اوریدل داغو خبرې ونه منل نو فارس الله علیهم الله وی راولې ګمنګ په دوه باندې سیل العرم سیلاب د بند تړلې شي دو یو بند جوړ کړو یو دیم جوړ کړو چې هغه در سینو به د خړونو ا د بارانو به براتي او دا غینه د نهرونه وخت کړو دی باغونه ته بوتلیو غټ ډیم جوړ کړو الله ولې خرازیان ور کړو خوشالیان دود هغه خرازی داغه شکر نه وخت نو الله ولا څوکړه هغه نعمتونه ولا بدل کړه پس منه په عذاب منه هغه ول نعمتونه کړل نعمتونه ول نعمتونه کړل نعمتونه ول عذابونه کړل کنه نعمت ویل کیږي عذاب نو الله ما په دوه منه هغه بند راوښلو نو هغه کوم بند چې دوه د پاره فایده نه کو هغه کې سورې او شغه دیوال کې چې سورې او شون هغه زینه او په پر اخلاص شوي نو هغه ټول دیوال ورغه نو تمام هغه علاقه لا وکړه پکته چرال نو الله یو بدلناهم بجنتهم جنتین ذواتین اکل خمتن وبدلناهم الله بدل کړ موږ دوی لا هغه باغونه د دوه په نورو باغونو سره په نورو دوه باغونو سره د دوه هغه باغونه موږ بدل کړ په نورو باغونو بدلناهم ورکړ موږ دوی ته په بدل د دغه باغونو کې جنتین نور دوه باغونه هغه چې کوم پکې صحیح میوي وي الله هغه موږ بدل کړ لری کړ نور باغونه ولا موږ ورکړ څنګه نور باغونه ذوات اکل خمس چې خمس ویل کېږي ستا حمز تریواله تارو ور میکړه ولا داسې باغونه ذوات اکل خمس چې خاوندان د خوراک تریو خمس هغه خوراک ابو عبیده و چې کوم په مړی کې پاسانه نه ته بټنګان شنه دا تور شنی شنی تروی اگر سوله بدل یا خمتن تر و کروڑا کروڑا پیجنه دی غنی پکی او داسې شنی شنی استری دانی پکی الله داسې کروڑا چې هغه کروڑا کې دانی غنی ټولی وي وغه دانی تروي وي خمتن چې په کته او مری کې پاسانه نه تلي و اصل او سغز غز پیجن غز یوونه ده چې اغه نه دانی د کاری بلکې غنی پکې او لرګي هم د کار نه نو الله غونی ولا بدل کړي په نور ونو سره چې غز او زغه ورته وي هغه کې غنی پکې ټوله وشيء من صدر او یو قسم د بیرونه قلیل لغنه بیری کومي بیری کړکړی چورته کړکړی پیژنې کړکړی د کبیری خو د بیری ونه چې د غټه ونه او په دې کې دانی ځنی غټي ځنی وړي کرن کریم د قشانی دانی خو هغه وړي وړي او غني پکې ډیر زیاتی هغه وکي نو وسیدرم قلیل لغونه بیری هغه کړکړی الله یغه تمام میوي هغه ارسم ولا ختم کړ ځکه الله پاک په دغه وبو کې یو زهر ملاو کړ الله په داس زهريله کړی دا وبو نو هغه فصلونه ارسي ولا سکړل هغه ولا تبا کړل او دا داسې ملکو کنه د دې باره کې راځي دا چې د الله انعامات وي خو دو شکر نو باسي بعضی وخت ګوره الله په انسان باندې انعامات وکي ایو تکلیف به مراويستي نو دې هغه انعامات ته فکر نه هغه تکلیف ته فکرې د الله انعامات او احسانات ته ګورای چې الله روغ صحت را کړلې قران ته کینولې نور انعامات احسانات کړې دا اوس تاسو نه ځکړاو دي تکلیف ته خوب نشتی سار نه ناس انتظار تکرار قران ته ناس لیکن الله په دې سره تاسو درجه اوچته کنه ځکه اهل القران څوک چې قران والا څوک چې قران زکی قران سره تعلق دی دې ته الله سویل اهل الله اهل الله وعياله وخاصته دا د الله خاص خلق دی الله ورته خپل اهل ویل قران والا ورته ذالک جزایناهم بما کفروا الله وی ادا مخکې چې کوم ذکر شو دا بدله ورکړه موږ دوته بما کفروا په سبب د کفر د دوی په وجه د کفر د دوی دو ناشکری وکړه نو الله د دې وجه دا بدله ورکړه وهل نجازي الا الكفور دا سي سزا نو ورکو مونږه مگر ډیر منکر وتا وهل نجازي دا سي سزا نو ورکو مونږه الا الكفور مگر کافر وتا ډیر غټ کافر ګور په دې منځه اعتراض راځي چې دا جزا سزا خو الله سزا خو الله منحصر کړ په کافرو پوری چې قیامت پر دې په سزا چل ور کومه هل نجازي الا الكفور دا سزا موږ نه ورکو موږ صرف کافر ولا نو سزا خو په مؤمنانو تم ملایږي ځکه هر مؤمن چې کوم ګناه کړ دی نو که الله خو خشه جنت ته به ډایرک بوزي کنه دوزخ ته به بوزي و ان منکم الا واردها دوزخ ته بخوزی په قدر د سزا به کړیږي څومره ګناه کړی داغه په قدر بیا به جنت ته بوزي کنه نو دلته خدای مقصد دا شو دا خو منحصر کړ کافر پر سزا نو جواب دا دی هل نجازي مثل هذا الجزاء الله وی هل نجازي نو ورکو داسې سزا پشان د دې سزا لل کفور مگر کافر وتا پشان د دې سزا مطلب څه استثالی عذاب په مؤمن باندې استثالی عذاب نه راوړل دا سه استثالی عذاب موږ په چا راوړو په کافرو باندې یا هل نجازي معنی سم مجازات ته مراد مجازات هغه سزا ته ویل کیږي چې په هغه کې سشم مجرم ته معاف نشي لکه یو سړی دی هغه من شل لختي سزا وروله نو دله دا شل لخت ټولی را پریدي نو دې ته مجازات وي او چې ورته پکې یو لخته دوا درې سلور معاف کیږي دغه بیا مجازات دی نو الله یو حل نو جازي دا سه سزا موږ نو ورکو کافر وتا حل نو جازي دا سه سزا موږ نو ورکو مگر کافر وتا نو دا دوه د نورو کلو په منځ کې د شام اردن لبنان دا علاقې دي سره لګېدل دا ملکونه دې ملکونو ته بچیدو تل کنه مفسرین ذکر کې 4700 یا د دینه کم زیات او 4000 نه زیات کلیو آبادو کلی په دې علاقه کې او دا سکلیو چې یو کلی نه مت سرګندې دي نو بل بر تخکارې ده ځکه په خام او خلق سفر کولی کلی به کوم ځکی روان به روان به دا یو کلی نو بل ته ورسېدل لکه سار به روان شون غرمې له یو ته ورسېد غرمې نه روان شون ما خام له بل ته ورسېد دا څه په طریقې کړی الله آباد کړو سلور زره کړی دود هغه نه شرک نه شکر شروع کړه خو الله ول دا غو احسان ذکر کړي الله په خپل احسان ذکر کړي وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها اگر زولی منګه پمند دوا پمند اکلو کې هغه کلی الله دی بارک نافیا چې خیر اچولې مونږ پاږي کې هغه خیر ولا کوم کلیو شام اردن لبنان دا کړی دا علاقه په دې کې ما خیر اچولې خیر سو چې میوي او پکې هر قسم کې دي زرخیزیان یې پکې وسما هغه علاقه ته چلاړ شي کنه ډیر خسته لقې فلسطین او دا اردن شام لبنان ځکه عرب وی لو کان للارض وجه لکان وجه الارض لبنان که چېرته د ځمکې مخ وې کنه مخ د انسانانو شان دا هغه مخ پسو لبنان بو لبنان به دا هغه مخو ځکه لبنان ډېر خسته علاقه ده ډېر زیاته خسته قدرتي تور من بیا سوریا د شام ډېر خسته دي او په دې ټولو کې د خونه ونې ډېر زیاتې زیتون زیات تر زیتون د اغه زین راځي اټلی نه دی علاقه نوم راځي خو د زیتون تیل او د اغزي کې ډیر زیات ځکه زیتون ونی دی په ډیر زیات نو الله وی هغه کلی چې برکت چولې مونږ پاږي کې خیرات چولې مونږ پاږي کې ظاهرتن ظاهرتن وقدرنا فيها السير هغه کلی چې خیرات چولې مونږ پاږي کې ظاهرتن سرګن چې دا کلی یو بل ته الله یې ما سرګن کړیو خکار کړی وی او بلتا وقدرنا فيها السير او اندازه کړو منګه پاغه کې مزل کول سفر پاغه کې الله منګ په اندازه کړو دا سه سفر چې یو کلی نه بوتلی نو بل کلی به تخکاری ده سیرو فی لیالی او ایاما آمنین الله ورته منګه ګرځي په دې کلو کې بغض حسد شروع کو ګوره بغض حسد چې په یو کور یا په علاقه کې شروع شي کنه نو په الله غومنه الله تمام خیرات او برکات ودري بغض حسد په دنیا کې ډېر بد شي د دې وجنه بغض حسد په شي کې نه پکار خو چې کله راګرځي په شړ کې کنه نو استغفار ویل پکار ځکه بغض شراغه نو د دې خلکو چې بغض راغی کنه نو دو دعاګانې شروع کړې چې الله زمنګ دی یو بل نه لري کې دا کلی لري کې چې پته ولګي د روغه د رنزور پته ولګي د روغه او د رنزور پته ولګي چې کوم یو لري کې چې سفر کولی شي کني شي کولی څنګه سفر کولی شي دا خو نږدې کلی دي نو د مالدارو پکې وي یا باغزانو پکې وي چې الله زمونږ دا سفر لري کا او ظلمو انفسهم زیاتې او کده خپل پزانونو زیاتې څوک دو دا سوچو ک چې دا خارون او دا بلری شي یا به د سفر زمونږ لري شي نو زمونږ به دروغ درن زور پته ولګي زمونږ به پته وبل ته ولګي کنه چې څوک سفر کولی شي څوک نشي کولی نو الله پاک هغه کلی روان کړل دغه ټول کلی روان کړل سوق تهامه تلاړل سوق عراق تلاړل سوق نور ملکونه دغه زین وتل عمان تلاړل دغه علاقونه ټول وتل نو الله فجعلناهم حارسا او ګرځول دو موږ یو تاریخ دو موږ تاریخ که خلقو د پاره یا احادیثه قصې د عبرت چې خلقو به قصې کولې چې دیزې کوم داسې کلی آباد او بیا روان شو لاړل د دیزې نه نو الله یو مزقناهم کل ممزقن ومزقناهم زری زری کړل موږ دو په پورا زری زری کول سره د دې زری زری کول مطلب خس خس کول لدی چې دوه غنې موږ تبا کړ معنی تقسیم فی البلاد څخه مراد دی دو موږ په خارونو کې کلو کې تقسیم کې دغه علاقې نه وکړ دا کلی ختم شو دو لاړ نور نور علاقو کې التابات شو هغه الله ولا اجتماعیت ختم کړ ګوره دنیا کې غټ شي اجتماعیت ته چې بیاوځي یو قومي کنه غزروري لکه پښتو کې چې وي دا قوم دا کم نسب دی دا زیات نسب والا دی دا زیات نسب دا څه فضیلت نور نه خو په غزه کې زیات دي کله دا ټول انسانان د آدم علی السلام اولاد او پکته بیا راغلي دا نسبونه الله ویل تعارفو دا خو تعارف ته پاره دي خو بعض خلک خپل په نسب باندې فخریه کوي نو ورته چې کوم ځای کې ستانه سب کم کم کمی لک خلیغ لک خلق یا غزه نو بیا بس فخریه کوي کله نسب زیات او کله کمی کنه ذلت پکې نه نو الله یو مزق نام کله ممزق د دوه غ اجتماعیت نه ختم ک په بلادو می تقسیم کړل ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور یقینا په دې کې ډیر دلیلونه د پاره د هر صبر کوونکي شکر گزار ولقد صدق عليهم ابليس ابليس ظنه فاتبعوا الا فريقا من المؤمنين وز د دې ذکر کوي چې ګوره شیطان د الله سره ولوچ کړو چې زبستا د بندیان گمراه کوم لا اذلنهم زبدو گمراه کوم ولا امنی انهم زبدو ته تمناګانی ارمانونه ور کوم خواهشات په زیاتوم په دې سره ځکه انسان سره چې یو شی راشي کنه زر روپۍ راشي چې 2000 راځي چې یو لاک راشي 2 لاک راشي 2 لاک راغله چې لکس شي کور ته راځي دومره نور راغله یو کور جوړ کړي دوه جوړ کړي خواهشات زیات شي دا ولې د محبت د دنیا سره دا رنګ شرک شروع کی نو الله وی شیطان خپل هغه خبره څوکړه هغه رښتیا کړل ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه صدق د باب التفعيل له د باب التفعيل یو خاصه سره وجدان مانس اومندل ولقد صدق عليهم یقینا رښتینه اومند اومندل شیطان په دوه باندې خپل غمان خپل غوینا خپل غوینا رښتینه اومندل چې دو چې کوم خبري شیطان کړي وي هغه رښتیا ثابتې ولې دي چا کې بنی آدم کې نو فتبعون روان شو دا انسانان په شیطان پسې روان شو پسې الا فريقا من المؤمنين مگر یو ډله د مؤمنانو نه هغه څوک صحابه پیغمبران یا نیکان بزرگان خلق او شیطانم استثناء کړی وکنه الا قليلا منهم مگر لږ د دون الله هغه بس تابعدار وي زیات ما پسې راځي وما كان له عليهم من سلطان الله وی حال داو چې نو دی ابلیس سره په دوی باندې څه ضرورتیا دې څه ضرور په دې انسانانو نو څه دلیل نو خو د ولې دا چلو که الله وی دې د پاره الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو في منها في شك الله الا مگر دې د پاره مقرر کړو منګه لنعلم چې جدا کړو موږ هغه څوک یؤمنو بالآخرت چې ایمان راوړي په آخرت باندې دا شیطان موږ مقرر کړو دی د پاره چې جدا را جدای راولو لنعلم من جدای چې جدای راولو موږ من یؤمنو بالآخرت هغه څوک چې ایمان راوړي په آخرت باندې ممن د هغه چانه هو ممن هو منها فی شکن چې هغه په شک کې دی د دې قیامت نه الله چې جدای راولم په مند چا په مند دغه دوو خلقو چې څوک ایمان راوړي په آخرت او څوک په شک کې دی د آخرت نه د دې دواړو منځ کې جدای د پاره مې شیطان راولې وربک علی کل شیء حفیظ او رب ستا په هر شي باندې حفاظت کوونکی دی دو په الله من زمون خبره مناو کی نو په دې حساب کې باغیرت کوي چې په الله من څوک سفارش په زور نشي مناوله دا رنګ د دوه دا خیالو چې پیریان به زمون خبره په زور مناو کې داغو معجز ذکر کوي او بیا طریقه د تعلیم خي ځکه مخکې ذکر شو مخکنه د دوه آیاتونو کې چې ګوره شیطان خپل ګمان رښتیا کړ اوس په ست طریقې دا خلق دین ته راوړو ست طریقې اختیار کو نو الله اوس د دې ځنه تعلیم ورکي او سمره تعلیم چې ورکي هغه په لفظ د قل سره وي قل قل نو اولنې تعلیم کوي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله او پیغمبره راو بلای هغه کسان چې خیال کو په تاسو د الهو د شریکانو من دون الله ما سوا د الله نه تاسو دا خیالو چې د الها دي د شریکان دي د الله تاسو دا خیالو نو لا یملکون مثقال ذره تاسو دا خیالو چې دا شریکان دي نو دا غوي زمنګ دا خیال نه دی مشرکانو زمون خدا یقین دی دوه خو اختیارمن دي د قیامت پر ورځ به دوه موږ د الله نه خلاصي موږ به د الله نه خلاصي کنه دو پلاس کې اختیارات دی الله دول اختیارات ورکړ الله وی لا یملکون مثقال ذره اختیار نه لري تاسو چا باره کې دا خیال ساتي چې دوی اختیار لري اختیار نه لري په قدر دی او ذری فی السماوات و فی الارض فی السماوات فاسمان ولا فی السماوات ولا فی الارض په اسمانونو کې نه پزمکا کې خاص خنوم د دو پلاس کې اختیار نشتی الله ذری برابر هم د سره اختیار نشتی دوی ز سړی اختیار بنئ خو دا به شریک به ور سره کنه ته حصہ کې به سره شریک وي دا که سړی دکان وی کنه په دکان کې سړی سره سره شریک وي نو هغه شریک که چاله شي ور کوي سړی پارټنري نو خیر سره خو به اعتراض نشي کولای کنه خپل پارټنر نو دا د الله سره برخدار دي حصدار دي چې برخدار دي حصدار دي موږ لکه شي راکې موږ سفارش کینو الله به مني نو الله وي وما لهم فيها من شرك نشته دې دولره په دې دواړو کې من شرک صبرخه په دې ځمکه اسمان کې دولره صبرخه نشتی وما لهم فيهما نشته دی دولره په دې دواړو کې سبرخه څه حصہ ول نشتی چې تاسو لته نسی شي راکی نه دوه حصہ دارم نه دي خو چې حصہ دار نه دي ځون چې دغه نه من دومره خو به یې کنه چې الله سره به سمدد کړی وي پس کارونو کې به الله سره مدد کړی وي لکه سړی چې د غوبل اشری کنه اشری سړی اشر پیژنې وطن کې سړی واخري بي هغه پس د اخر خلق راځي او شیت اشر اشر وی نو پاغه اشر کې څه کسان راشي کنه بار یو کور نه یو یو کس راشي سبا چې دا هغه کور ولا اشر نو بیر سرم دی بیا نو چې دا غبل وره نو بیا ټول دي ځکه یو بل سره ټول مدد کوي نو دغه شان الله سره به اشر کې شریک شي الله به مدد کړي دا الله به مدد کړي نو الله وی وما لهم منهم من ظهير نشته الله لره د دوی نه څوک زهیر مددگار د الله چا مدد غوړم نه کړي کستا دا خیالي چې دو الله سره مالکان دي یا دو الله سره برخدار دي یا دو سره الله الله سره دو مدد کړی شته ټول غلطي خبرې دي دوی چې زه سړیا کده غیس نه کنه دا دومره غټ غټ خلق تیر شي دی اولیاء دي نیکان خلق دي زوج دغه د خدای داوا ده د سفارش خو به زمون کولې شي کنه الله من به خبره منولې شي کنه دومره خو به کولې شي چې الله ته زمون خبرو کی چې الله دا خبره او کایا دا خبره وکړه دو دوزخ نو باسه زمون سره سفارش مفارش خو به کوي الله ته کنه نو الله ولا تنفع الشفاعه عنده نفع نه ورکوي سفارش پنيز د الله تعالی الا لمن اذن له مگر هغه چاله چې الله ورته اجازه ورکي سفارش اجازه الله پیدا ورکي چې الله اجازه ورکي نو ته چې چا بارک هغه ته الله اجازه ورکړل کنه دی ورکړي څه پته لګي نو دا سفارشیان هم نشته څوک په الله سو خبره نشي مناوله تاسو خدا خیال چې په الله او په زور خبره مناو وی چې موږ دی اولیاء الله چې قبر ته لاړ شو کنه نو الله دا دو خبره کته نشي غرزوله موږ دغه ته لاړ شو دوی ته سوالو او دو الله ته وی ای موږ د دوه نس شي نه غواړو موږ دوی ته وی چې تاسو موږ الله ته نږدې کړئ تاسو زموږ سفارش وکړئ الله ته ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا نو د دوه خیال سره د مشرکینو چې دو د نیکان خلق د اولیاء دو زموږ سفارش کوي الله ته د سفارشیان حتى اذا فزعوا حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق د آیات دو تفسیر دي یو دا چې کله دا سفارشیان سفارش کوي کنه دا انبیا دا صلحا دا ملائک اول نو دا الله یو hebat په قیامت پر د قیامت په خپل hebat دا الله خپل hebat پړونو کې به روب hebat پي چې الله اجازه راکې کنه راکې او الله څه حکم کوي نو د دوه په دې زړه کې به یې خبرې باندې فرشتي کولې شي نه به انسانان کولې شي نه به پیغمبران ټول بغلی ولاړ حتا اذا فزعوا تر دې پوری چې کله لری شي یرا فزع دا فزع باب التفعيل له او د دې خاصم کله کله سلب ماخذ راځي څه شي راځي سلب ماخذ نو فزع معنا څه کله چې لری شي کله چې لری شي دا یاره عن قلوبهم د دوه زړونو ځکه بل نه به اطمینان راشي کنه هغه اذن والا چې کوم ملک ملک تل هغه به واپس شي دا نور ملک فرشتي دا ټول ورته په انتظار دي چې کله هغه ملک واپس شي د اذن والا قالوا ماذا قال ربكم او بوئی ورته دانور فرشتي سو ویلی تاسو رب قال ربکم تاسو رب سووي قالوا الحق هغه به وینا یو کړه حقا یعنی اذن لكم الشفاعه تاسو ته د سفارش اجازه راک تاسو ته د سفارش اجازه راک او دوی مطلب دا دی دیم تفسیر حتی اذا فزع عن قلوبهم ملائک په انتظار دي د الله حکم را روان دي د ځمکې ته حکم را لېږي یا هغه ته حکم را لېږي نو هغه حکم راوړون کې فرشته ملک لاندې راغلی نو تمام ملک تمام اسمانونو کې څومره تمام په یاره من ټول په یاره دي چې الله څه حکم را لېږي نو چې هغه ملک راشي نو دوه ورته आवाज وکړي قالو حتی اذا فزع عن قلوبهم تر دې پورې کله چې لری شي یاره د دوی زړونه د دې مل فرشتو قالوا عبدوا ماذا قال ربكم سو استاس رب قالوا الحق او بوې دوست الله ویل د حق وینا دا حکم را لګل وحي کړ دا دا حکم کړ ګوره اشاره دی ته خلاصه د دې دواړو مقصد دا دی چې تاسو چې تا چاته سفارشیان وای فرشتو ته ملائکو ته هغه فرشتي خو یریږي د الله نه هغه خو د الله د اذن نه بغیر خبره نشي کولی هغه خو یو ما نه تنزل الا بامر ربک مو خو کته یو رب نشول خپل وزر له رب نشور کولی مګر د حکم د الله نه رستو هغه فرشتي خو موږ یریږو د الله نه او تاسو وای دا به زمونږ سره کې سفارش وکړي وهو العلی الکبیر دا الله پورته لوی ذات دی ډیر اوچت دی قل من يرزقكم من السماء من السماوات والارض قل الله او اے پیغمبره وس دلیلی اعترافی راوړي عقلی اعترافی او اے پیغمبر من يرزقکم من السماوات والارض سوق رزق راکی تاسو ته د اسمانونو نو د زمکه نه دا رازق تاسو سوق دې دوی الله قل الله الله دې نو دو نبی علیہ السلام ته الله موږ لري رزق راکړي خو دا نه چې ته موږ ته مسلې م بیانوه ستا د مسلو موږ ته ضرورت نشته ځکه موږ ته یو شی زمونږ اختلاف دی لکه اوس فهم وای کنه زمونږ ته زمونږ کې څه فرعي اختلاف دی دا اختلافات دومره نشته بریلیان بوي مشرکان بوي پرې تخپل کار کوه زه خپل کوم نه نه تخپل کار کوه زه خپل کوم خو موږ یو شی نه یو منګ تاسو کې یو په حق دی او په باطل باندې نبی علیہ السلام چونکه مکه ده کنه او حالات کمزوري دي نو داسې ورته نه چې تاسو په حق یې ورته ان و اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين یقینا ز و اياكم او تاسو لعلى هدى خامخ ضرور یو په هدایت منی او فی ضلال مبین او په گمراهی منی وي یو په گمراهی منی او بل په هدایت منی وي خامخ ښکارا من دواړو کې من دواړو ډلې کې یو به گمراه یو په هدایت باندې نو خو الله ته پته ده چې څوک په هدایت دی قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون نو دو پیغام نبی علیہ السلام دوه من اعتراضونه شروع کړه چې تاسو چې کوم کار کوي دا خو جرم دی مجرمان یې تاسو نبی علیہ السلام ورته لا تسالون هو پیغمبر لا تسالون عما اجرمنا تپوس نشی کېده تاسو نه زمنګ په باره کې زمنګ د جرم باره کې تاسو نه تپوس نشی کېده کوم موږ جرم کو نو موږ نه الله تپوس کوي هو لا نسال عما تعملون تپوس نشی کېده د موږ نه تاسو باره کې تاسو د عمل باره کې چې دوی د عمل ولې کړل تاسو تپوس موږ د موږ نه نشی کېده په حق سره فیصله وو کې وو فتاح العلیم دا الله فیصله کوون کې عالم پوه دی دا الله په فیصلو کې زموږ په منځ کې کنه قل اروني ما قل اروني الذين الحقتم به قل اروني الذين الحقتم به شركاء اوس نبی رسول الله په تعلیم ورکړي تاسو ما ته وخی چې تاسو د شریکان چې الله سره شریکان دي په دې منسته دلیل سره شته قل ارونی او خیمات الذي الحقتم به شرکا چې او ذکر دي تاسو د الله سره دغه شریکان چې دو د نبی اسلام د رسالت نه منکر دي نو الله وی وما ارسلناک نه لګلې منګه پیغمبر ته الا کافت للناس الا کافتا یعنی عامه و جميعا یو معنا دا ده ته نه لګلې منګه پیغمبر منګه عام خلق ته ټول ته منګه لګلې ټول خلق ته تتلې او دوی معنا دا ده الا کفه دا د کف یکفونه د معنا منع کول وما ارسلناک نه لګلې ته موږ پیغمبره الا کف الا کفت لنا دتا بیا پکې مبالغه لپاره مر مگر منع کون کې خلق لره د شرک نه ته خلق لره منع کون کې د شرک ما لګلې چې ته به خلق د شرک نه منع کوي یا کافتن په معنا د جامعا دی وما ارسلناک الا جامعا للناس نه لګلې منګه پیغمبر ته الا جامعا مگر جمع کون کې د خلقو چې ته به خلق جمع کوي مسله ورته بیانې هغه ستاسو زموږ ټول لپاره برابر دی او چې کله هغه وخت راغی نو هغه نه مخکې کېدل کېږي نو رسو کېدل او پیغمبره تاسو لپاره نیټه مقرر ده یو ورځ لا تستاخرون ساعتا رسو کېدې نشي دا غنه او ساعت ولا تستخدمون بدا غنه مخکې شي وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اوس د دې زنه بل ذکر زجر ورکی په انکار د قران او په انکار د نورو کتب الهیو باندې د مشرکین دوه اول د يهودو سره کې ناستل پاتې ده خو چې کله دوی ته پته ولګي په تورات کې د نبی صلی الله علیه وسلم صفات ذکر دي د نبی صلی الله علیه وسلم آمد پکې ذکر دي چې نبی علیہ السلام پیدا کیږي مبعوث کیږي با دارنګ په هغه کې په نظر د غیر الله دارنګ په شرکیات من ردو نو دو د هغه نه منکارو چې موږ دغه نه مونږ سره دغه پکې لا چاره ایستو موږ د خپل پلار دې کې دین ول نه منو نو وقال الذين كفروا وای هغه کسان چې کافر دي لن نؤمن بهذا القران چری منګه ایمان نه راوړو په دې قران باندې دا قران موږ تاسو نه منو ولا بالذي بين يديه نه پاغه کتاب باندې بین دی چې مخکې د دنه دی د دنه مخکې تورات دی هغه موږ نه منو کړ پاغه کوم دغه مسله دا یو مسله ده یو کتاب دی الله وی ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم الله وی که قیامت راشي او د قیامت پر ورځ الله سره زو ودرېږي زو کنه نو تبه ناشنا خبر او ناشنا کار به وي الله دغه حالت ذکر کوي ولو ترى دا لو شرطیه ده جزاء الرست راو بس ولو ترى کچرته ویني ته اذ ظلم اذ اذ ظلم اذ ظالم اذا الظالمون موقوفون عند ربهم هغه وخت ظالمان به ودرول شي په نس درب ددو الله سره ودرول شي هغه ځکه ولو ترایز الظالمون کله چې ته وویني د ظالمان لره چې د الله په خوا کې ودرول شي جزاء المعذوف راو باسا لرأيت امرا عجيبا ته به یو ناشنا خبره وي ناشنا کار به ویني دو بس چل کوي يرجع بعضهم الى بعض بعض القول ګرځي به باز لدونه بازو ته جوابونه القول نمرسي جوابونه یو بل له جوابونه ورکي اعتراضونه به یو بل مني پیران مریدان استادان شاګردان مشران او کشران ټول به یو بل سره ودرېدلي روان شي وي یقول الذين استضعفوا للذين استكبروا او بو یا کسان استضعفوا چې کمزوري ګڼلې شي استضعفو دا کمزوري ورته ولي وي دا کمزوري نو لوی طاقتونه لوی مالونه ورسره دا مالدار خلک څومره چې کنه دا مزارونه چې جوړي دا بوتان چې جوړي دا څنګه ټول مالدار خلک دي دا د ضعف نسبت ورته ولي او کمزوري ځکه د علم او د عقل په لحاظ سره کمزوري د علم او د عقل په لحاظ سره کمزوري للذین استكبروا کسانو ته چلوي کړي په دوه باندې للذین استكبروا خپل هغه مشرانو ته ووي دا هغه دوی ولې کولا په علم او په عقل من هغه په علم او په عقل من دوس من ضرور نو ځکه هغه ته استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين کنه وې تاسو نو خامخ من بو مؤمنان سړیا که تاسو رخصه و نه په دې دنیا کې کنه نو موږ به ایمان راوړو موږ پس موحدین راغلیو پیغمبران راغلیو داغو ورسره راغلیو علما راغلیو هغه موږ ته مسله بیان کړو قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى او وای هغه لوی کون کی هغه پیران مریدان پیر پیران مرشدان للذین استضعفوا هغه موریدانو ته هغه کمزورو ته چې کمزوري ګڼل شي ورته بسوي ان نحنو صددناکم عن الهدى ایا منګه من کړی وای تاسو په زور باندې عن الهدى د قران نه عن الهدى د پیغمبر نه د هدایت نه من کړی وای لاس نه مانی سړي وای من کله من کړی وای بعد از جاءکم رسول هغه نه چراغ تاسو د هدایت بل کنتم مجرمون بلکې تاسو په خپل مجرمان وای تاسو جرم کوم مجرمان وای بل کنتم مجرمین وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا هغه شاګردان ورپسې لګیدل پریری نه هغه ولم نو هغه ورته وقال الذين استضعفوا او بو یغه کمزوري للذين استكبروا کسان ته چلوي کړلا استادانو ته بل مکر الليل والنهار استامروننا ان نكفر بالله تاسو خو موږ په زور نه منه کولو خو بل مکر الليل بلکې منه کړیو موږ لره تاسو تاسو هغه دعوتونو د شپې او دروازې بلکې منه کړیو موږ لره تاسو هغه دعوتونو تاسو موږ له دعوت راکو د شپې او دروازې او اس تعمروننا کله به چې تاسو موږ ته بیان کو د شرک او د کفر دا موږ ته ویان نکفر بالله چې کفر دی وکړو موږ په الله تعالی باندې او دې ګرځو هغه د پر جوړ دی کو هغه د پر اندادن مقابل مساوي شریک موږ د الله د پر شریک جوړ کو تاسو هم دا, دا بیانونه کول شروع بوي کم موږ به یو واحد جمعه ته الته مو ځای دوه پسې مونږ کیږي پنځ دریانو پسې مونږ کیږي دو پسې مزه د دو قران ته مکه نه دو چې دا قران وي دو پکې ځان نه لګیا دي اګه چې ځان نه لګیا به کفر دی نو دو وو چې ها منګه خو تاسو په دې طریقې من کولو واسر الندامه لما را اولادا نو پټه بکیا بخکار کې دو هغه خپې مانتیا اسر دا د ازدادونه دي کار کول او پټول دواړه د دې معنی راځي ځکه اساریر الوجه ته ویل کیږي په مخ کې کله ښکار شي کله ښکار نشي هغه آثار چې په مخ کار شي نو اثر الندامه ښکار کړ ښکار بکې دوه د خپمانتیا کوم چې د دوه پښړه کې راو ګرځي دا لم مرا اولاد عذاب کله چې ویني دوه عذاب د سرمنی پټه وي او پاره کې سپګي روګي دا ټول سيزونه هغه به د دوه سټونو ته واچول شي دغه به د دوه سټونو ته واچول شي او دا پټه سړې د چا سټه چی د سپي سټه چی د ذلت د رسوایی لپاره دو په دنیا کې دی موحدینو ته سپک قتل دی اهل قران ته سپک قتل الله دونه به سپي جوړ کړم الله یو ما ارسلنا فی قريه نه دلېګلې موږ په یو هیڅ کلی کې من نذیر اس پیغمبر اس ير ور کون کې الا قال مترفوها مگر وی به مالدار داغو مترف هغه مالدار ته وی چې مال ور سره ډیر سره د مال هغه سرکش بل سره مالداری هغه سرکش نه هغه نه ګناونه کوي نه هغه مال باندې قتل غارت کوي نه ظلمونه زیاتی کوي پیغمبران ته به تاسو په کوم خبر راغلی موږ د دې انکار کوم دا نه مر وقالو نحن اکثر اموالا واولادا او وی بدو منګ ډیر مالونه والایو اولادونه والایو یعنی خپل اکثریت ته بسې فضلنا بالام بالمال والاولاد من په مالونو په اولاد سره من غره شي من له فضیلت په دغه راکړې شي او ګوره ما نحنو بمعذبین نه یو موږ له مې یو موږ چې موږ له عذاب را کولې کیږي نه یو موږ عذاب درکړي شي موږ له عذاب نه را کولې کیږي ولې موږ سره دومره مالونه طاقتونه دي قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون او پیغمبره یقینا رب زما فراخی رزق هغه چاله چې غواړي او تنګي د رزق فراخی او تنګسي تنګسي زما د رب بلاس کړه ولكن اکثر الناس لا علمون لیکن زیات د خلقونه نه پويږي الله ورته پیغمبر وځه ته وایا دا تاسو سره مالونه چې دي اولادونه چې چا راکړي الله راکړي نو فراخي او دا خدای الله پلاس کړه تاسو دا مال اولاد ما ته خو نشي نږدې کولای تاسو تاسو مال اولاد خو ما نه تاسو خلی لري تاسو ما نه لري شوي الا من امن وعمل صالحا مگر هغه کسان چې ایمان راوړ عمل وکړ په طریقې د پیغمبر فاولائک لهم جزاء الضعف دو د پر بدل د چند به ما عملو په وجه دا عملونو چې دوه کړل وهم فی الغرفات امنون دو به پاغه بنگلو اوچتو کې امین امینون پامن منی الله دې دوله بس په آخرت کې غټي غټي اوچتي بنگلې ورکم والذین یسعون فی آیاتنا ګور بیا اقداغو جواب ورکړي چې په مال باندې فخریه مکوا یقینا رب زما فراخی رزق هغه چاته چې وغواړي د بندیانو خپلونه ويقدر الله تنګي ورته رزق چاله چې وغواړي هو ما انفقتم من شيء فهو يخلفه دا اوس دا خطاب مؤمنانو ته دی چې تاسو کوم مال خرج کوئ ځکه انفاق یې منځ کې راوړه وما انفقتم هغه چې خرج کوي تاسو من شي ان شي فهو يخلفه نو داغه عوض بدر کولې کېږي تاسو ته فهو يخلفه هغه برستو پاتې کېږي يخلفه داغه عوض به تاسو ته در کېږي کېږي بدله بدر کولې کېږي ځکه حدیث کې راځي کنه مسلم حدیث دی چې دو فرشتي سار مالي ولاړي او आवाज کوي دعا کوي اللهم اعط منفقا خلفا الله پاکا هغه سړی چې خرچه کې ستا په دین باندې ستا په لار کې خرج کوي هغه لمن نور زیات ورکړي دا مال زیات دا د مال رسو پات کې نور ډیر کی او بیا وی اللهم اللهم اعط ممسكا تلفا الله پاکه اكم سړی چې ستا په لار کې نه خرج کړي شیطان په لار کې خرج کړي هغه مال نیسل د مار په شان به پروت دی خرچ نه کین دا مال الله تبا کی د فرشتي خیری کې आवाज کی د دې وجنه د الله په لار کې خرج کول پکار دي مالدار خلق له پکار دي چې هغه مال خرچه کی چې پاغو وبال نشي مدارس من خرچه کی په جمعاتون من خرچه کی دا غریبانو من خرچه کی بیا دا میاشت ده کند رمضان دا خو د ګټې میاشت ده هغه خلق محرومه پاتې شي چې په دې میاشت کې په الله باندې د الله په نوم باندې خرچه نه کی په دې طلبو باندې خرچه نه کی په مدارس باندې خرچه نه کی په غریبانو خرچه نه کی کله به خرچه کوي دی وخت یو روپۍ ډبل دا دغه اضعاف مضاعفه دوچن دي دوچن نو ثم یقول بیا به وی فرشتو ته د الله اها اولایاکم یعبدون ادي خلقو ادي کسانو ستای به تاسو عبادت کو فرشتو ته وی چې اے ملائکه د تاسو عبادت کو قالوا سبحانك دو وی اے الله پاکی د تعالی را تنزیها لك الله ته د دې سونه پاکي د شریکانو نه پاري انت وليونا ته زمونږ واقداري من دونیم دا خلق ندي ته زمونږ واقداري او دا خلق نه بل کانو یعبدون الجنه بلکې دوبه عبادت کو د پیریانو پیریان به پس شکلونو کې راغله او دې مشرکانو ته وایي چې موږ خو ملائک یو فرشتي یو نو الله پاک دوه غره زمنګ عبادت نه کړي دوه د دې جناتو کړي دي واکثرهم بهم يؤمنون ډیر پاغه باندې یقین لره یعنی لګ داسې چې هغه به زمنګ نو مناغستل کله چې بیان شي په دوه منه آیتونه زمون ښکارا قالو ما هاذا الا رجل وې دو نه دا یو سړی یرید غواړي دا سړی ان صدکم چې واړی تاسو لره اما کان یعبد اباؤکم دا هغه سنه چې بندگی کړی و اباؤکم پلاران استاسو مشران استاسو اسلاف استاسو دا هغه خبرې نه واړي وقالو ما هذا الا افك او وی دو ندی دا مگر دروغ مفترن جوړ شوی ځان نه افك دروغ دا دو چې کومې خبرې کې دا ډیر زیات دروغ دي ام مفترن غره په الله منم دروغ وي وما اتیناهم الله وی نه دی ورکړې دوی ته منګه من کتب انس کتابونه الله وی دوی ته منګه کتابونه نه دی ورکړي یدرسونا چې دوی لولي هغه د پاره د اثبات د شرک یدرسونها چې هغه لولي پړاوي دي د پاره چې اثبات د شرک ما کتاب لګلې کتابونه مې لګلې الله وی دې د پاره چې هغه کې اثبات د شرک وي وما ارسلنا الیهم او نه لګلې منګه پیغمبر ته او نه دې لګلې پیغمبر منګه د تان مخکې من نذیرین سو کېره ورکون کې دوه ما تان مخکې سو کو یره ورکون کې هم نه دې لګلې چې هغه ته د دا مسله کړی چې شرک وکړي تان مخکې یو پیغمبر نه اتلې چې دوی ته دا مسله کړی چې شرک وکړي نه ورته کتاب ریګل نه پیغمبر وکذب الذين من قبلهم ګوره د قران عظیم کې ګوره کنه زیات تر رد په سمن کې شرک من اثبات د څه کې توحید هر ځای کې ګوره هر ځای کې نبی رسول سلام چې کوم ادعیه خو لدعاګانې کوم وظایف خو هغه چې کومه دعا ګوره هغه کې توحید کومه دعا چې ګوره هغه کې توحید د دې وجه نه خپل عقیده توحید سات جوړل پکار او د موحدین سره محبت جوړل پکار دي وکذب الذين من قبلهم تکذیب کړو هغه کسانو وکذب الذين من قبلهم تکذیب کړو هغه کسانو چې مخکې د دونه هغه مخکنوم تکذیب کړو هو ما بلغو ما شرماتیناهم نو رسیدلی دا موجوده ځکه معشار ویل کېږي د عشر عشیر ته او عشیر ویل کېږي هغه لسمه حصه ته یعنی عشر هغه عشر د ته ویل کېږي عشیر ویل کېږي د عشر د عشره ته او عشیر بیا ویل کېږي لسمه حصه د معشار ته نو دا چې حساب وکړي کنه نو د دینه جوړیږي څه زرمه حصہ نو دو چې دی هغه معشر زره مې حصې ته ما غوته نه رس هغه له چې الله کوم مالونه ور کړیو نو فکذبوا رسلي هغه تکذیب وک زما د پیغمبر الله هغه مخکنو نو فکیف کان نکیر نو څنګه و زما يرول څنګه و زما عذاب الله وي ما څنګه عذاب غول ورکو قل انما اعذكم بواحده ان تقوموا مثنى وفرادا اوس د دې نه بل یو تعلیم ورکي او تعلیم دا ورکي چې راشي تاسو ته یو نصيحت کوم هغه نصيحت د څه کوم دی یو کلمې کوم چې هغه کلمه ومنه ځای تاسو ته ډېری خبرې نه کوم هغه خبره سره پیغمبر وی قل انما اعذكم بواحده او پیغمبره یقینا ز نصیحت کوم تاسو ته بواحده دی وی خبري تاسو ته خبر کوم دی وی کلمه هغه کلمه څه د لا اله الا الله انما اعذكم بواحده یقینا ز بچ کوم تاسو د عذاب نه په یوې کلمې سره چې هغه کلمه توحید ده مونږ ویلو کنه وعد په معنا د منع کولو راځي وی د توعظ کوي یعنی د بدون منع نو انما اعذکم یقینا زبچ کوم تاسو د عذاب نه په یو کلمې سره چې هغه کلمه سره توحید ده دا معنا مجاهد کړل دا چې چلو کان تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفکروا یو کارو کوي راشه دی الله ته ودرېږي خو په ودرېدو کې یو شرط دی په اخلاص سره ودرېږئ د زړه نه شکوک شبهات لري کوي یوازې ودرېږئ که خپل پرای منې تاسو اعتباري په ځان باندې اعتماد نه یوازې ودرېږه که په ځان اعتماد نه نو دوا ودرېږئ ډېر ودرېږئ او لږ سوچ شروع کړئ د دې پیغمبر برابرۍ چې دې پیغمبر دا کومه خبره مونږ ته کوي دا خبره د صحیح ده او که غلطه ده دې لیوان د من لیوان توب شته او کنيشتي نو تاسو ته الله یې پته بولګي ان تقوموا لله دا چې تاسو ودرېږئ الله ته ان تقوموا کی اشاره ده تاسو ټول ودرېږئ غنو ودرېږئ که ګڼ نه ودرېږئ نو ودرېږئ مسنا دو دو ودرېږئ ځه دو دو ودرېږئ که په دې دو دو کې خبت راځي نو فرادا یوازې یوازې ودرېږئ ثم تتفکروا بیا سوچ وکئ په دې کلمه کې کوم چې ما تاسو ته وویل او سوچ وکئ په دې پیغمبر کې ما به صاحبکم من جننه چې نشته لري تاسو په دې خیر خوا باندې من جنت انسلیوان توپ پته مې لیوان توپ نشتی ان هو الا نذیر نه دې دې مگر ير ور کوونکې تاسو ته بین یدی عذاب شدید مخکې دې سخت عذاب نه دین ير ور کوونکې تاسو ته بین یدی عذاب شدید مخکې دې سخت عذاب نه دې تاسو ته ير راکې قل ما سالتکم من اجر فهو لكم وذبل تعلیم ورکې دو استاد مسله کې څه کار دی ولا بار بار بیان پرې دا مسله نو او پیغمبر ان رب یقذف بالحق یقینا رب زما یقذف بالحق ولی په دې حق سره باطل لره وشتل کوي دې حق سره باطل لره زما دا رب باطل ختمي نو ځکه بار بار موږ دا مسله بیانو علام الغیوب قران راغې کتاب راغې پیغمبر راغې وما يبدئ الباطل او نشي پاتې کېدل باطل اوس باطل نشي پاتې کېدل یا نشي جوړېدل باطل اوس باطل له اختیار نشي هغه جوړ شي وما يعيد او نه براو ګرځول شي نه د باطل واپس راتلی شي باطل لړ نو لړ قل ان زللت فانما اضل على نفسي دو نبی اسلام ته څه خدا مسلې کوي خو زمنګ د مشرانو په دین کې خو ته گمراهی کړه تا خو لار پر خدا نو او پیغمبر ان زللتو کچ کچرزی ما بیلاری نو فإن فإنما ذل على نفسي یقینا بیلاری کېدل زما زما په نفس باندې وبالي دا په زما نفس باندې و ان اهتدیتو خو بل طرف ته وګورئ که چرته زه په هدایت منیم زه په حق منیم نو فبما یوحى الی که زه په هدایت منیم نو به نو په دې سره وحی کیږي ماته زما د رب له طرف نه فبما یوحى الی په دې سره خو وحی کیږي ماته زما د رب له طرف نه دا هو وحی ده بیا او تاسو د دې انکار کوئ نو کافر شوي کنه انه سميع قريب یقینا دا الله اور یو قریب نږدې دی ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب ولو ترى اذ فزعوا کچری او ویني تو د قیامت پر دې اذ فزعوا کله چې غبرهټ په دوه من راشي یره په دوه من راشي نو فلا فوت نه بوي بچ کېدل دوه لپاره اوس موږ ایمان راوړو نو الله ورته وان وان لهم التناوش من مکان بعید التناوش تناوش ویل کیږي روجات واپس کیدو ته معنا دا ده وان لهم التناوش کله وی دوی لره نیول کله وی دوی لپاره نیول د ایمان من مکان بعید د زیلرینا کله به دولا یعنی څنګه بدونی سي ان لهم تناول الايمان من الاخره د آخرت نه بسنګ دو ایمان په دنیا کې راوړي دا خو ډیر لري دوتل دي ځکه چې آخرت یو سړی لړ مړ شو دا هغه ځنه دنیا ته واپس راتلل شي په مخه تلل دي نو دی خو د دې ځنه لړ نو هغه ځنه به څنګه واپس کیږي ایمان راوړو ته وقد كفروا به حال دا چې دوی کفر کړو په دې قران سره مخکې من قبل پخوا نو وحیل بینهم وبین ما یشتون نو پرده براشي په مین ددو او په مین داغه سيزونو کې چې دوه غختل ما یشتون چې څه دوه غختل کما فعل باشیاعهم کما فعل لکه چې کار کړی شو د دوه ملګرو سره اشیاء ویل کېږي امثال ته کما فعل بامثالهم لکه څنګه چې د دوه غندي خلکو سره کار شو مخکي من قبل بخای نوم کانو په شک مریب یقینا دوی په شک کې او دا شک نور پخې ده پوخ شک بس الله دې رحم وکړي الله دې عمل کول توفیق راکړي